حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي وائل عن عبد الله قال حدیث بیانی خبر او رسیده عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تا دا عبدالله ابن مسعود سیب لاندې شاگرد سوک دی ابو وائل دا ابو وائل شاگرد سوک دی عمر ابن مره دا عمر ابن مره وی قال عمر وی چې قلت ما ابو وائل ته وی چې لکه دا حدیث ته د عبد الله صاحب نه بیانې ریاض عن راغلی دی کنه عن نو عن کله نه کله سړی یا ووري یا وانوري نو ورته وی ابو عمر وی ما اوی ابو وائل تا چې انت سمعت هذا آیا تاوری دلی دی دا حدیث من عبد الله دا دغه نه دا عبد الله بن مسعود نه عمر وی ما استاد ابو وائل ته وی دا حدیث تا د خپل دغه نه عبد الله صاحب نو اوریدلی دی نو هغه راته دوه خبرې کوي قال هغه راته یو دا ووی چې نعم او یو مې دا اورېدلی دی دویم مې ته دا واورېده چې ورفعه او عبدالله صاحب دا حدیث رسول الله ته ورسو یعنی پیغمبر علیه السلام داسې وایي دا خبره د عبدالله صاحب نشوه قال رسول الله وی لا احد اغیر نشته د اسوک ډیر غیرتی من الله د الله نه الله چې څومره غیرتی دی دونه په دنیا کې بل څوک غیرتی نشته فلذالک د دقه وجنه چې الله کې غیرت ته او بی اندازې دی حرم الفواحش الله حرام کړی دی د بی حیاي کارونه هغه تا دغه کرا لکنه ګور اوس هغه دی آیات کرا له تفسیر وکړو چې انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها هغه چې کم ښکاره وي د دینه وما بطن او چې کم پټي الکه د بې حیایې کارونه کوي د خلکو مخ کې کوي هم او که د خلکو نه په شیشه کوي هم ستاسو حاشیه کې وایي عرب چې دي هغوی به زنا چې پټه کوله نو دا به یې جایز ګڼله خو چې ښکاره به یې کوله نو وایي دا خیر دی وایي نه د بېحیایۍ کارونه که ښکاره وي او که پټي هر څنګه چې ټول منع دي یو دا شو دا مسله شو چې الله تعالی د هر چا نه ډیر زیات غیرتی دی او داغه د دا غیرت دا تقاضا ده چې هغه د د بهایي کارونه او د بشرمۍ کارونه حرام کړی دي دویم الله چې په خپل مدح او په خپل صفت سونه خوشحالیږي نو دونه بل څوک نه خوشحالیږي ولا احد او نشته د هیڅ یو کس احب الیه المدح چې محبوب وي هغه ته تعریف او صفت من الله دا من الله لګوي دا احب سره نشته د اسوک چې ډیر محبوبي هغه ته خپل صفت د چا نه ډیر محبوبي من الله د الله نه الله تعالی چې څونه په خپل صفت باندې خوشحالیږي نو دونه بل څوک نه خوشحالیږي د دې وجې نه بار بار ګورې تاسو وای الحمدلله والحمدلله الله د خپل ځان تعریف په خپله کړی دی فلذلک د دقه وجه نه چې د الله خپل مدح او تعریف خو خوخه دی د دې وجه نه مدح نفسه سو سو ځای قرآن مجید کې خپل مدح او خپل صفت کړی دی بلکې دام د حدیث کې راځي الله چې په خپل مدح په خپل صفت بیانولو څومره اجر ورکوي نو هغه بې اندازې دی خا بابون دا یو بل باب دی قوله تفسیر د دې قول ولما جاء موسی کله چراغ موسی علی السلام لمیقاتنا هغه وخت مقرر کړی شوی زمونږ ته میقات هغه ځای چې د یو کار د پر مقرري یا هغه زمانہ چې د یو کار د پر مقرري اوس دا ټیم نه دی دا موږ د سبق له مقرر کړی دی نو دا زمونږ او تاسو د سبق میقات شو یا زه تاسو چې مکه نه راځئ احرام د مدینې نه کوم ځای حرام کوي هغه ځای دلته میقات هغه ته وي یو ځای یا یو زمانہ چې د کار د پاره مقرر دی الله تعالی موسی علیه السلام ته ویلیو کنه چې تراشه کوی تور ته او سلوی خورزه بل ته تیرې کې نو بیا بدل زه کتاب درکم نو ار کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا هغه وخت مقرر کړی شوی زمونږ ته نو چې هلته راغی وکلمه او خبرې وکړې د هغه سره ربه خپل رب نو اسه دسه عجیبه خبرې وي چې د هر طرف نه وي هر طرف نه خیر دې خبرو د لړیر خوان ورکو چې ورې کو عاشق د خپل محبوب په تش خبرو باندې چرته صبرېږي چې کمې پورې هغه لیدلی نی نو قال موسی علیه السلام وی رب ای زما رب ارینی ته اوخای ماتا امام بخاری با دته د دې ترجمه وکیخه د ارینی ارینی ته اوخای ماتا خپل ځان انظر الیک چې زه وګورم تا ته رب استاد خبرو ډیر خوند وکړو لکه خو راته ځان وخایه چې تا وګورم انظر چې زه وګورم الیک تا ته قال الله وتوي لن ترانی هیڅ کله به تو نه وینې ما معلومه شو دا خبره چې دنیا کې دوه مسلې دي د الله لیدل ممکن دي که نه دي او الکه ممکن دي ممکن دی ته وایي چې که وشي نو څه نقصان نه راځي د الله لیدل په دنیا کې ممکن دي که ممکن نه وي موسی علیه السلام به ولې سوال کو چې ربه ما ته خپل ځان وښایه دومره دی واقع نه دی په دنیا کې واقع کیږي نه واقع نه دی ولی الله وی لن ترانی هیڅ کله به تو نه وینې ما په جنت کې بیا به ولكن انظر لیکن وګوره ال الجبل غرتا دی غرتا وګوره فإن استقر کدی برقرار پاتې شو مکانه په خپل ځای زوت تجلی کومه او زما دی تجلی په دا سرونه کو په خپل ځای برقرار پاتې شو تجلی، یو څیز ښکارېدل خو په اصل صورت کې نه په دویمه درجه کې نو یا دویمه درجه دا مطلب چې الله وته خپل ځان ښکارا نه کاغه خپل عظمت او بړی وته ښکارا کړه از استاد بوي په دویمه درجه کې شیخ ښکارېدل په اصل درجه کې نه نو ساس باسه د پوی د پاروي لکه شیشه کې چې شی ګوري زمونږ د ډیر وران نه دي شیشه کې ګوري یو چې ورته وګوري الته کې گاډي را رواني هغه اصل شی دی او بل چې هغه شیشه کې ویني هغه عکس ته تجلی ده نو په دویمه درجه کې الله هغه خپل ذات و تخکاره نه که هغه خپل عظمت او بړی هغه و تخکاره کړل نو جعله الله وګرځاو دا غر دکن چوره چوره کړی شوی دکن چوره چوره کړی شوی دا غر داسې شو لکه تا به وی رانجه دي چې دا بړی د الله او عظمت د الله حضرت موسی علی السلام په سترګو نظاره وکړه نو څه چلو شو وخر او را پرې وته موسی موسی علی السلام د الله د عظمت د وجه سائقا به هوشا لاندې لیکي کنه مخشیان علیه چې پیوشي پر راغلی و فلما افاق هر کله چې هغه په هوش کې راغی نو قال موسی علیہ السلام وی سبحانك پاکی ویم تعالی رب ته ډیر لوی د هر قسم عیبونو نه پاکی اسنه چې چرته دا سوال می بی ځای نه کړي چرته پدې کې بی ادبی نه راغلي چې ارینی د دې وجنه توب تو الیکا زه توبه وباسم تا ته توبتو تاب یتوبو واپس کېدل لکه قلتو وانا اول المؤمنین او زه اول د مؤمنانو نه یم ستاسو حشوي په هر امت کې پیغمبر د امت نه په ایمان کې روان دی ښه په هر امت کې پیغمبر اول ایمانی ورپسې بیا د خلکو خیر ما ده ته وی ارینی انظر الیک رب ما ته ځان وخایه چې لږ تا ته وګورم نو د ارینی معنا ځان راته وخایه دې څه معنا کوي قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی ارینی سمانا اعتوینی یا الله راک ما تخپل رویت اعتوینی یا الله ما تا دا خپل دیدار راکی زستا دیدار زما تا نصیب و گرزی آه حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ابو سعيد خدري وي جاء رجل راغي یو سړی من اليهود د يهودنا دا د يهودو یو سړی خو ډیر زدی و ډیر بی اندازې پس لاندې حاشیه کې لیکي فنحاس دا غنومو فنحاس فنحاس ابن عزوره دا د نامه و راغ یو سړی د يهودو ال النبي صلی الله علیه وسلم چاته راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هلکه چا په سپېړه واړیو وقد لطم او حال دا دی چې په سپېړه والی شوی وجهه مخ داغه چا په دې مخ باندې په سپېړه والیو چې په سپېړې والو دیو سراغ شکایت کوي قال دی يهودي وي یا محمد صلی الله علیه وسلم چې مجلس کې د پیغمبر ذکر وشي یو ځل خو درود ویل پکاري یا محمد صلی الله علیه وسلم اے محمد ستا د ملګرو یو سړی ولګېده او دا دی وګوره زه په سپېړه ووالم ان رجلا من اصحابک یقینا یو سړی دی چې هغه ستا د ملګرو نه دی او دا د کم خاندان نه دی من الانصار دې ټکي ته وګورئ چې هغه د چا نه دی د انصارو نه دی مشهور دا د ریاض خلک وی دا ابو بکر صدیق والیو تاسو حشه وی دینه دا معلومیږي دا ابو بکر صدیق نو هغه ډیر دغه او خيار او ډیر صبر والو دا دې دا د انصارو نو ګور من الانصار د انصارو نو نو یو سړی ستا په دې ملګرو کې او د انصارو نه دی او لته ما فی وجهی هغه په سپیړه وو زما مخ زما مخ په سپیړه باندې دا وو رسول الله وی منډه راواله نو قال رسول الله او وی ادعوه راوی غواړی ادعوه دغه سړی را غواړی راواله فدعوه نو دې صحابه را غختاغه ری وسته نو قال رسول الله وته وی یا خدای دې په خیر که دا سړی دې په سپېړه باندې ولې والې دی لمل تمتا ولې تا اوه په سپېړه وجهه مخ د د دې يهودي مخ دې ولې وو نو قال هغه وی یا رسول الله اې دا الله رسوله ستا به احترامي وکړه ستا بی ادبی وکړه نو ما ځکه وو قال دی سړی وی یا رسول الله اے دا الله رسوله انی مررت بالیهودی زه تیر شم په یو یهودی باندې دا هم دا یهودی دی فسمعته ما ته واوریدل دی یهودو به دا د شیطانې خبرې کولې فسمعته ما ته واوریدل یقول هغوی به وي اوس دا د مسلمانانو د ضد د وجې نه وي د ضد د وجې سوی والذي اصطفى موسى على البشر زما د قسمی پاغه الله دا اوس ګوره دا خبره د دی بل مطلب نه لري چې د مسلمانان خپش وی قسم می دی په هغه الله چې په تمام عالم انسانیت الله موسی علیه السلام له فضیلت ورکړی دی مطلب دا ده دا چې زمون موسی علیه السلام ستاسو د پیغمبر نه بهتر دی دی وی والذي اصطفى موسی زما د قسمی په الله چې هغه غوړه کړی دی حضرت موسی علی البشر په تمام انسانانو باندې وی ما وته وی خدای دې دسه دسه کدا سوي نو فقلت ما ورته وی چې په ارچا خو به بهتري نو وعلى محمد صلی الله علیه وسلم او په حضرت محمد هم ولې بهتر شو سو پس لطمته سپیړه می وو قال رسول الله وتوی لك غلط کار دی کړی دی مسلمان انصاری ته وی غلط کار دی کړی دی او هغه يهودیم پوی لا تخيروني تاسو ما ما بهتر زما بهتروالی ما بیانوي لا تخيروني تاسو زما بهتروالی ما بیانوي من بین الانبیاء په منځ د پیغمبرانو کې اوس دا پیغمبران را شروع کې چې سلسله شروع کې نو اوه دا خو پیغمبران دي خو دا زمونږ پیغمبر پکې بهتر دی داسې مکوي تاسو مبیانوي بهتروالی زما په منځ د نورو انبیاو کې اوس مسله داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو واقعي چې د ټولو انبیاو نه افضل دی نو چې د ټولو انبیاو نه افضل شو د دین مسله شو نو ولې موږ به د دین مسله نه بیانو دا خو که نه بیانو ګناه ده وی دا غي وجه دا ده د سه م بیان وی لکه دا تاسو چې بیان وی چې جګړه پکې راځي ایو وی زمون پیغمبر بهتر دی او بل وی زمون پیغمبر بهتر دی او منځ کې جګړه راشي په داسې طریقې م بیان وی په داسې طریقې م بیان وی چې د بل پکې بیزتی راشي او زه ویم استغفر الله ته یو سړی لګیا دی مړه موسی علی السلام سره زمون پیغمبر بهتر دی نو داسې بنوي موسی علی السلام سره هغه دا کوي ذاتی دا خو لوی هستی ده په داسې طریقه زما فضیلت مبیانوي بهتروالی چې د بل پیغمبر پکې د غرازي سره زی بیزتی او بیکرامی راځي ولی موسی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وی خبر یا غل الله لوی سونه شان ور کړی دی پرز د قیامت یو موقع به داسې راشي چې په ټولو خلکو به یو بیهوشي راشي بیهوشه بشي چې بیهوش شي په ما بم بیوشي راشي زبا د ټولو نه په هوش کې راشم اول رسول الله وی چې د ټولو نه اول په هوش کې راشم چې ګورم موسی علی السلام به د الله د عرش خپنی ولي ایران بشم چې خدای دې زمانه اول په هوش کې راغی او کنه د سره د باندې دغه راغلی نه ده بیوشي سم معمولی دغه خو نه دی خ فإن الناس بشک خلق چې دی یسعقون اغوی باندې به بیهوشی راشي یوم القیامه پرز د قیامت چې بیهوشی پی راشي نو اول بزر عشم په هوش کې فاکونو من قوائم العرش دغه خپو د عرش نه چې ګورم د الله د عرش د خپو یو خپه به نیولی ایران بشم فلا ادری زبنه پویګم چې افاق قبلی چې دی په هوش کې راغې مخکې زمانہ زمانہ مخکې په هوش کې راغې ام جزئا او کنه دته بدله ورکړې شوې ده بساقت التوره په هغه بېهوشۍ د تورو زه به اریان شم چې دی بېهوشه شوی و زما نه اول هوش کې راغی او که نه د سره دی بېهوشه نه شو کوی تور کې نو چې الله ورته دته الله دی وته وی کنه چې رب ما ته ځان وخایا چې تا ته وګورم هغه به وی چې ته ما نشي لیدلی ته دې غر ته زه ښکاره کوم که ده ځان په دغه وکړو په خپل ځای برقرار شو نو ښه ده چې کله الله په خپله تجلی وکړه موسی دغه ته غره ته نو موسی علیه السلام خره وایي که نه حیات کې سوایقه بېهوشه راپرېوت اوس دقه ځای کې په ده بېهوشي راغله نو زه نه پوهیږم چې دا دلته دی بېهوشه شو نو د دې په ځای باندې الله په ورځ د قیامت دی بېهوشه نه کړو د هغې بدله یې وله ورکړه چې زه وړه هلته کې په کویتو کې مې یو ځل بېهوشه کړی وې زه اوس به بېهوشه نه نو څنګه شو ام جزئه او که ده ته بدله ورکړی شوې ده بېهوشه نه دی بساقت تورې په هغه بېهوشه د د کوی تور باب المن والسلوى دا باب دی په بیان د من او د سلوا کې تورنجبین او غوښه د مړزان مړزان کوی نغه دی دا میدان تیه دی په تیه میدان کې د بنی اسرائیل د خوراک سنو موسی علیه السلام سوال وکړ چې سوال یې وکړ فانزلنا علیهم المن وسلوا الله په من او سلوا راولېږل دا مو مفت سیزونه وو حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله وی الک دا په شکال نه دی دا مخکې تاسو ویلو د په شکال کې دا خټان چې دی په دې خټ زمکو کې یو سیس کیږي تک سپین دغه ورته وای مونږ ته خریړې وایو تک سپینی یره چې پاغه کې څومره فیدی وی کنه نو بیا اندازې شی ملاویږي مفت او فیدې پکې ډېری دي بس تبا وی لکه داسې دی لکه د بنی اسرائیل هغه دغه چې هغه منو هغه من بی فیدی قیمتی شی و مفت راته دقه سه دا نن چې دا کم خریړی کیږي دا بی اندازې فیده من دی او مفت ملاویږي الکم اتو تاسو ته بل سوای خو پوه شوې پی تاسو ما یو ځل تاسو کړې مو خو بیا ما نه هیر شو ا ډینګره خان الکم اتو خریړې من المن دا د څنه دی د من نه دی یعنی لبن اسرائیلو چې څنګه منو او مفت راته ورته او بی اندازې قیمتي وو دقه سي زمونږ او ستاسو چې دا کم خریړي وشي دا او خلک آبادې زیاتې شوې په دې په شکال کې به دومره کېدل غټ غټ سرونه به او دانه دانه به خلکو راوړل د ما خیال دی اوسم ملاویږي خو ډېر ښکلي نه دي د افغانستان کې د بلو کې خرڅېږي اوچی خرڅېږي خلک یې راوړي وماؤها او اوبه د هغې شفاء هغه دوایي ده للعین د سترګې دا دې له چې لږ دغه کې لږې معمولي په اور کېرې په اور معمولي دغه باندې چې تپ واخلي نو دا اوبه را پرېږدي چې اوبه را پرېږدي یا ګرمې مي نو بیا چې لږې ښه شي بیا په سلۍ باندې سترګو کې اچوي خو دا ده چې د احتیاط په کار دی دا دلته د لنډي کوتل نه د لنډي کوتل دا ټول زینه دا چې دی ګن بلا پراتی د دې وجه نه خریړي خني چېرته داسې غره کې صفا ځای وي پاک ځای وي نو بیا خیر دی په دې عامو خریړو سترګو کې اوبه چول نه پکار دا زهریله دي وما اوها او بد دې شفاء هغه دوی د لعین د پاره د سترګو باب قوله دا باب دی د دې قول د الله چې قل الله پیغمبر ته وی اوایا د خلکو ته یا ایها الناس اے خلکو دا خپل تعارف وته وکړه چې اے خلکو ما پیژنې انی رسول الله الیکم یقینا زه رالیږل شوی پیغمبر د الله یم تاسو ته جميعا ټول ته عرب او عجم او ارچاته الذي هغه الله له ملک السماوات چې داغه د پاره د حکومت د اسمانونو ول ارض او د زمکه لا اله نشته د معبود بر حق لایق د عبادت الا هو مګر هم دغه الله دی او د د کمی کارنامی دی یحیی هغه ژوندی کول کوي په بې سا ډانچه کې الله سا واچي و یمیت او مړه کول کوي د سا والا نه سا والي فآمنو بالله نو تاسو ایمان راوړی په الله ورسوله او د الله پر رسول په الله ایمان راوړی داغه پر رسول ایمان راوړی کم رسول النبی چې هغه نبی او پیغمبر دی الامی او هغه امی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم امیواله دا دغه کمال خو زمونږ او تاسو کمال نه دی الذي هغه پیغمبر یؤمن بالله چې هغه ایمان وروړي په الله وکلماته او پاغه کلمو د الله الله چې دا څومره کلمې او دا څومره الفاظ په قران مجید کې را لېږلي دي په دې ټول ایمان دی واتبعوه او تاسو تابعداري وکړئ د دې پیغمبر لعلکم تهتدون د دې د پاره چې تاسو په سم لار روان شئ حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن الزبر قال حدثني بكر بن عبيد الله قال حدثني ابو ادريس الحولاني قال سمعت ابا درداء يقول حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ بوي یو ځل د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عمر صاحب سره خپلو کې خبر رااله ابو بکر صدیق ولګې د عمر ته سخت سخت خبرې وکړي سخت سخت یقول ابو دردا بوي كانت بين ابي بکر او په منځ د ابو بکر کې و عمر او د عمر کې محاوره خبره محاوره د یو بل سره تاسو ته سوې مکالمه د یو بل سره خبره چې د یو بل سره خبرې وکړي نو د ابوبکر صدیق لږې زیاتې خبرې دغه ته وکړې عمر ته فاغضب ابوبکر نو په غوسه که ابوبکر ابوبکر په غوسه که الکه څوک په غوسه که عمر عمر چې عمر په غوسه که بس روان شو فانصرف عمر نو روان شو عمر عنه دا غنه او څنګه ته روان شو مغضبا په داسې حال کې چې هغه غوسه کړی شوی و سخت غوسه کړی او لاړ دی ابو بکر خو ابو بکر دی هغه هم پوه شو چې وای خدای ګسړی مې خپه که فاتبعه ابو بکر نو رستو روان شو داغه پسې ابو بکر ابو بکر و پسې رستو روان شو چې عمره معافي راته وکړه یا عمر معافی راته وکا او یسأله سوال کو د عمر نه ان یستغفر له چې دی بخشش وکړي دته الکه ما بس دغه کړي معافی راته وکا بخشش راته وکا هغه وی نه فلم یفعل نو عمر صاحب دا کارونه کو هماغه سه غوسه و چې کور ته ته نه نوته دروازه و بند کړه چې را پسې مرزه حتی تر دې پورې روانو روانو اغلق بابه چې د رستو نه بند کړه هغه خپل دروازه فی وجهه هغه مخ ته د ابوبکر صدیق مخ ته خپل دروازه بند کړه چې را پسې راځینه خیر ابو بکر غوس او خپه شو چې خدای دا به څه کوو فاقبل ابو بکر نو راغی ابو بکر الی رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله تا فقال ابو الدرداء ابو الدرداء وی ونحن عنده او منګم د رسول الله سره رسول الله لراغه او من صحابم د رسول الله سره چې رالو چې داسې وته وکتل ابوبکر ته الله خو خپل پیغمبر ته هم ډېره لویه پوهه ورکړې وه چې ابوبکر داسې راغی وایي هلکه سړی غوسه شوی دی چې څه چل دی ابوبکر راغی لکه اوس هغه ځای کې راننوت نو رسول الله دلته ملګرو ته ویل لکه دغه هم غوسه دی سړی غوسه دی خا نو پیغمبر اسلام خپل ملګرو ته وای اما صاحبکم هاذا دلا مجلس ته نه رسیدلی وای دا تاسو ملګری چې دا دی فقد غامره هغه غوسه دی فقد غامره هغه غوسه دی دی به سبله مانو کی خودل تخکل معنا د غوسه خیر قال راوی وی ابو دردا دلته ابو بکر صاحب رسول الله لراغی او دلته عمر صاحب چې دی خپېمانه شو چې وای دا مو څه وکړو ابو بکر ما پسې را روان او ما ته وایي چې معافي راته وکړه معافي راته وکړه او زه ته خپل کور ته رالم او بیا مې پسې دروازه بنده کړه نو دا خو ډیره بده ده نو دې دا غزین اوس را منډې وای چې زه لاړ شم او ابو بکر دغه کم رضا کم وندم عمر او خپېمان شو عمر علاما په هغه کان چې موجود شو منه دا غنا دا غنا چې کمی خبره موجوده شوی وي چې هغه معافي نه کوله ابو بکر ته هغه خپېمان شو فاقبل نو هغه راغی د رسول الله مجلس ته حتی تر دې پورې سلم چې سلام یې واچو په اهل مجلس وجلس الى النبي صلی الله علیه وسلم او کیناست پیغمبر علیه السلام ته وقص علی رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیان ک پیغمبر علی السلام ته الخبر هغه کیسه چې حضرت دقه سي ابوبکر راته داسې خبرې وکړې او زه غوسه شوم او بیا هغه راته وی ما ته معافي وکړه ما ورته معافي نه کوله نو قال ابو دردا ابو دردا وی وغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه شو پیغمبر علیه السلام چې الکانو هرڅه کوئ نو ابو بکر ولی غصه کوي وجعل ابو بکر یق خا څنګه دی وجعل ابو خیر معصم په غصه شو اوس دلته سکی ابو بکر وی چې نه سیبا زیاتې زماو ما نه زیاتې شوې دي وجعل ابو بکر او شروع شو ابو بکر یقول غیبوی والله یا رسول الله قسم په الله اې د الله رسوله لا انا كنت ازلم خامخا زچوم كنت ازلم ما وسره زیاتې کړو سیب عمر زیاتې نه دی کړې ما وسره زیاتې کړې دی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی کله نا کله خلق د فاضل بنی آدم د لوی بنی آدم بعضی خبرو باندې چې شم پوشیم کوي پر خبره غوسه کیږي نه هل بیا سوی هل انتم تاریکولی آیا یې تاسو پر خودون کی زما د پاره صاحبي زما د دې ملګری دا خو زما خاص ملګری دی ابو بکر دا ولی چیړی دا مال پرې دی هل انتم تاریکولی آیا یې تاسو پرې خودون کی زما د پاره صاحبی د ملګری زما انی قلتو ما به وی په مکه کې ما به دا دعوت خلکو له ورکاو چې یا ایها الناس ور دا دعوت په می ورکاو عمر تم پکې وی تام دا نه منله څه زمانہ دا سیوا دی بل بم نه منله بلم نه منله دا یو ابو بکر صدیق چې زما دعوت ومنول تاسو ټول وی دروغ دی وی عمر اتم پکې وی وقال ابو بکر او ابو بکر وی صدقته تاریخ تیا ویل دي قال ابو عبد الله خیر ما ته وی اغه ټکینو چې ام ابو بکر صدیق راغی نو رسول الله سوی غامرون الکس غامر سړی غوسه شوی دی دلته خو دا معنی کوي لیکن دی بل دغه کوي قال ابو عبد الله ابو عبدالله وی بخاری چه غامره څه مطلب دی سابق بالخیر غامره سړی دیته وی چه په ملګرو کې یو سړی د ټولو نه خپلو کمالاتو ته وړاندې شي نو غامره دی وړاندې شوی دی په خیر کې چې څومره خیر او کمالات دی ټول پد کې